سورة الأنعام ومسفارة اكيس نمبر آيات ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا کم انسان چې پیغمبر نوي او دې د پیغمبرۍ دعوه وکړي نو دې په الله پاک باندې دروغ تړي وی زه الله پیغمبر کړی نو الله نه پیغمبر کړی په الله دروغ وتړل او کم انسان چې الله په رښتیا باندې پیغمبر جوړ کړی دی او د مخلوق د هدایت لپاره یې رالیږلی دی او هغه د خپل صداقت دلایل واضحه پیش کړي او د الله پیغام دې خلکو ته ورسوي او بیا دې قوم کې داسې بندیان وي چې دغه پیغمبر ته د دروغو نسبت کوي نو د دې سړي نم زیات ظالم نشته او د دروغو د نبوت دعوه چې کړې ده د هغه نم زیات ظالم نشته بیا د الله طریقه دا ده چې د ظالم انجام کامیابی نه وي ظالم کامیابیږي نه ده ته به ښېګړه رسي نه د پیغمبر علیه السلام دې قوم ته وضاحت سره خبره کوي چې زه دروغجن نه یم که دروغجن وم نو زه به الله کامیاب کړی نه وم او تاسو دروغجن یې تاسو تکذیب کوونکي یې د الله د آیاتونو نو ستاسو خیر نشته نو په حالاتو کې غور وکړئ سوچ فکر وکړئ او د خپل انجام په باره کې فکرمن شئ او د هغې ورځې نه ویرېږئ چې د هغې ذکر مخکې را روان دی د آیاتونو کې اوس ذکر را روان دی نو د آیات یو دا تفسیر شو او بعضې مفسرین د دې آیات دویم تفسیر داسې کوي افترا علی الله کذبا د دې نه د مشرکانو شرک مراد دی چې دوی د شرک کم کارونه کوي وی دا راته الله ویلي چې کوه په الله دروغ تړي ستاسو هغه شریکان کم دي هغه ستاسو خدایان کم دي چې تاسو به دعوه کوله چې دا زمونږ خدایان دي یا حضرت مقصود تک پهنچایږه دی به هم ځای ته رسي نو رایوله چې اوس هم ځای ته ورسوي د خدای هغه حصدار او شریکان څه شو چې تاسو به د دوی د شفاعت په امید د دوی عبادت دنیا کې کو اوس سختي ده د سختۍ په وخت کې په کار راشي څه شو یو به هم بیا نه ثم نقول للذين اشركوا بیا به موږ وایو هغې خلکو ته چې شرک یې کړی ای نه شرکاؤکم کم ځای کې دي ستاسو هغه شریکان الذین کنتم تزعمون هغه خدایان ستاسو چې تاسو به د دوی د خدای دعوې کولې ثم لم تكن فتنتهم بیا به نوي جواب د دوی الا ان قالو مګر دا چې دوی به وایي والله ربنا ما كنا مشركين زمنګ دې په الله قسمي هغه الله چې زمنګ رب دې ما كنا مشرکین من خو دنیا کې شرک نه وکړي هر شي کړی دي خو وار خطې په دومره راغله لا چې دا وار خطې نه وای من خو په دنیا کې د شرک کړی نو نو دې خلکو په دنیا کې شرک او کفر کړو او د قیامت پر ورځ باندې هیبت به ډېر زیات وي دا خلک چې له قبرونو نه راوځي دا دا تراخی د پاره راځي ان په یو شیش کې وقفه وي په یو دوه خبرو منځ کې وقفه وي سات پکې تیریږي وقت پکې تیریږي نو دی د ثم لفظ استعمالیږي نو دا خلک چې میدان حشر کې د خپل قبرونو نه روزي نو داسې سمدستي به سوال نه کیږي سوال به اول سمدستي نه وي بلکې ډېرې زمانې پورې به دا خلک حیران وي ولاړ وي نو ډېره زمانه پس به بیا حساب کتاب او سوال او جواب شروع شي یو حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي وی هغه وخت کې ستاسو څه حالي چې الله پاک تاسو میدان حشر کې داسې راجمع کړي لکه غشي چې بوجګۍ کې راجمع وي د پیغمبر علیه السلام زمانه کې غشي تیر او تیر کش غشي چې په خپله بوجګۍ کې وي د موجوده وخت کې داسې ووایه چې په جاجر کې کارتوسونه جوخ جوخ پراته وي منځ کې خالي ځای نه یو کارتوس سره پلان کارتوس جوخت لګېدلی وي او د بل اړخ نه له سپرنګ زور ورکړی شوی وي نو داسې جوخت جوخت به ولاړ او پنځوس زره کاله به دقه شانتې ولاړ یو روایت کې چې د قیامت ورځ ایک هزار سال تک کثور پیاره دی او خپلو کې یو بل سره به خبرې هم نشي کولی نو په دې یو روایت کې پنځوس زره کاله او په دویم روایت کې زر کاله د حدیثو په روایاتو کې دوه خبرې راغلې پنځوس زره کاله او زر کاله او همدقه شانتې مضمون په آیات کې هم راغلی دی کان مقداره خمسین الف سنه د قیامت د ورځې مقدار دا پنځوس زره کاله دی او په دویم آیات کې الله فرمایي ان یوما عند ربک کالف سنه یوه ورځ ستا د رب په نیز باندې د زرو کالو په شانتې ده وجه د فرق یې دا ده چې په دغه ورځ باندې ډېره سخته تکلیف وي مشقت به وي نو د تکلیف او د مشقت په اعتبار باندې دا ورځ به اوږده وي درجات د محنت او د مشقت به مختلف وي نو د بعضې کسانو لپاره پنځوس زره کاله د بعضې لپاره زر کاله او د یو نیک انسان لپاره د مازدیګر د لمانځه عمره ټیم دی روز به ختمه شي خلاصه دا ده چې په یو لوی امتحانګاه کې یو زمانه به داسې تېره شي چې امتحان به نه شروع کېږي تر دې چې دا خلک به تمنا وکړي چې حساب کتاب دې شروع شي دا امتحان دې وشي چې دا ورځ ختمه شي انجام چې هر څه وي که دوزخ ته هم لېږي خو زر دې حساب کتاب وکړي نو دا ورځ به اوږده شي ثم نقولو بیا الله وی من به وفرمایي مشرکان نه به تپوس کېږي نو دا مشرکان په جواب کې وایي والله ربنا ما كنا مشرکین زمونږ د په الله قسم وي چې هغه زمونږ رب دی موږ شرک نه وکړی مشرکان نو او د دوی دې جواب نه تعبیر کړي په فتنه باندې لفظ د امتحان او آزمائش لپاره فتنه لفظ په عربي کې استعمالېږي نو دوی په دې خپلو معبودانو باندې عاشق وو د دوی عبادت یې کړی دی اوس په دقه ځای کې دوی وارخطا دي د الله په مخ کې دروغ وي ډېر په شد مت باندې دروغ وي والله زمونږ دی په الله قسمي هغه الله ربنا چې زمونږ رب دی ما کنا مشرکین عام مفسرین وایي چې د دوی دا جواب د عقل او د هوش د وجې نه نه دی بلکې دوی باندې ډېر زیاته وارخطۍ او هیبت راغلی دی بس څه خولې نه راځي هغه وویل او دی په دنیا کې دروغجنو نو میدان حشر کې هم دروغ وي ويحلفون له کما يحلفون لكم په دنیا کې چې تاسو ته څنګه په دروغ قسمونه خوري داسې الله ته هم قسم خوري نو چې کله دوی قسم وخوري د الله په مخ کې چې من شرک نه دی کړی انکار یې وکړ نو الله قادر مطلق دی په دې خولې به ورله مهر ولګوي او دا لاسونه خپې شرمن ویښته دا به شهادت کوي چې دوی څه کړي دي هغه ټول په دغه ځای کې وویلي شي لاسو څه کړي دي خپو څه کړي دي سترګو څه کړي دي غوږونو څه کړي دي دا ټول د الله خفیه پولیس دی اليوم نختم على افواههم الله فرمای په دې ورځ د قیامت به موږ مهر ولګو د دوی په خولو باندې وتکلمنا ایدیهم موږ سره به خبرې کوي لاسونه د دوی وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون شهادت به کوي د دوی خپې بما كانوا یکسبون په هغه څه باندې چې دوی کوم کار کړی دی دی به د خپل لاس خو دا شهادت ووري او بیا به د خولې مهر لري شي د لاس خو ته به دې بدې را دي وایي چې ولې تاسو دا خبرې وکړلې ولې داسې وویل نو دا اندامونه بیا خبره شروع کړي انتقنا الله الذي انتق كل شيء هغه الله گویا کړی وی من هغه الله گویا کو چې هر چیز له گویا یې ورکړي زموږ خپل اختیار خو نو لا سطحي زما څه کار دې خبرو کوم او الله را باندې خبرو کوي وشو دې قرآن مجید کې بل آیات کې راځي چې ولا یکتمون ولا یکتمون الله حدیثا دې د الله نه خبره پټول نه شي دا تک تر اسو نشه به مت کړې قسمونه وخوړل او یې مونږ نه دي کړې دا خې پټې کړې نه الله نه خبره او بل آیات کې راغلي چې نشي پټولې دا دې مطلب دا دی چې اول به خطر وغوي خدای ته په قسمونو باندې دروغ وې چې من شرک نه دی کړی او چې دا لاس پې ته جوړیو کی نه دې نه پس به بیا ته دروغ ویلو جرأت نشي کولی ځکه دوی پوه شي چې د الله مخکې اوس دروغ ځایږي نه ځکه لاس پې خبرې کوي نو ځکه خبرې شروع کړي په رښتیا بیا راشي یې ارسم کړي د خدای په مخ کې دروغ نه کېږي لاس پې شهادت کوي انسان چې کله وفات شي نو د مرګ نه پس لومړی امتحان قبر کې وي منکر نکیر فرشتې راشي او دا انسان ورته مخامخ شي دې ته د داخلي امتحان وایي دا په قبر کې دا د داخلي امتحان دی نو نو دې په باره کې حدیث مبارک کې راغلی وي منکر نکیر په قبر کې مړي نه تپوس کوي مر ربک وما دینک رب دې څوک دی او ته په کوم دین باندې دین دې څو نو دا کافر ورته وي لا ادري های نه پوهېږم های های نه پوهېږم او مؤمن مؤمن ورته وي ربي الله و دیني الاسلام رب مې الله دی او دین مې اسلام دی نو دې ځای نه معلومېږي چې د قبر کې بنده دروغ و جرأت نشي کولی د دروغ ویلو جرأت نشي کولی کنی دقه قبر کې به د مړي کافر مړي به ورته ویلي چې رب مې الله دی دین مې اسلام دی او بس فرشتو به ورته چې په قلار په ارام ویده شه مسلمان چې کوم جواب کوي کافر به هم دغه کړو که دروغ یې ویلي شي نو په دې قبر کې دروغ نشي ویلی او په قیامت کې د خدای په مخ کې داسې قسمونه خوري والله ربنا ما كنا مشرکین دا څه وجه ده قبر کې دروغ نه وایي او قیامت کې دروغ وایي وی د دې جواب دا دی چې امتحان اغشتو والا قبر کې فرشتي دي عالم الغیب نه دی او نه فرشتو سره دا طاقت شته چې د الله پښې ځان ته ګویا کړي او د الله څخه نه شهادت والي نو دقه دی چې د دروغ ویلو اختیار انسان نه الله پاک واغشتو فرشتو ته به رښتیا وی دروغ به نه وی ځکه فرشتې معلومول نه شي کولی ستا دروغ رښتیا نه شي معلومولی نو الله پاک قبر کې د مړي نه د دروغ ویلو اختیار واغشته او په قیامت کې د احکم الحاکمین رب العالمین په مخ کې وي الله ازادي ورکړي چې څه کې هغه وکړه اوس به معلوم کما د مخلوق ته به وښیمه چې دی څونه دروغجن الله صف کوي یو شان کې وي او د ده کې به بل څه وایي دروغجن دی د دنیا نه دروغجن راغلی دلته هم دروغجن وایي دروغ وایي انظر کیف کذبوا علی انفسهم الله فرمایي وګوره دې څنګه په ځان باندې دروغ وایي وضل عنهم ما كانوا يفترون اکم دروغ چې به تړل هغه تن الله علی الغائب شي په ځان دروغ وایي او چې کوم شریکان یادول هغه لاړل غیب شو یا په دنیا کې چې کومې بانې بدلې کولې او بانې هم لاړې روکې شوې ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا موږ د دې بوتانو عبادت ځکه کوو چې دوی به هم خدای ته رسوي نو په قیامت کې د خدای مخ کې دروغ وایي خو خدای هغه دروغ د دوی ښکاره کوي او اندامونه بیا شهادت کوي دروغ خطرناک شی پیغمبر علیه السلام نه تپوس شو وی کم یو عمل دی چې د هغې په وجه انسان دوزخ ته به ځي وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل هغه عمل دروغ دی شب معراج کې پیغمبر علیه السلام یو سړی ولیدو چې دا دواړه وښکي به یې وشلېدل وښکي به یې وله شلول بیا به جوړ شو بیا به یې وښکي وشلېدل بیا به جوړ شو او دا عمل به قیامته پورې کېږي د پیغمبر علیه السلام د جبرائیل علیه السلام نه تپوس کړی دی وې دا څوک دی وې دا دروغ ویلو والا خلک دي پیغمبر علیه السلام فرمایي یو سړی پوره مؤمن تر هغه وخته نشي جوړېدی تر څو چې د دروغ بلکل نه پرېښي تر دې چې په ټوکه کې به هم دروغ نه وي دل حدیث کې راغلی دی وی د مسلمان په طبیعت کې بد خصلتونه خو کیدی شي خو خیانت او دروغ په مسلمان کې نشي کېدی او بل حدیث کې راځي وی دروغ د انسان رزق کمی ثم لم تكن فتنتهم چې الله وسیع شریکان کوم دی نو ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوي جواب د دې کافرو الا ان قالوا مگر دا خبره چې دی بوای والله ربنا قسم دی زمن په الله باندې چې زمن رب دې ما كنا مشرکین نو منګه مشرکان انظر کیف کذبو علی انفسهم وګوره څرنګه دروغ وایي په خپلو ځانونو وضل عنهم ما كانوا يفترون غائب شو د دوی نه ما هغه څه کانو یفترون چې دوی به کوم دروغ جوړول ومنهم من يستمع إليك بعض د دوی نه هغه خلک دي چې تا ته غوږ وی د دې خلکو نه مراد هغه خلک دي چې د اعتراض په غرض باندې قرآن ته به یې غوږ کېښوده پیغمبر علیه السلام خبرو ته به یې غوږ کېښوده د هدایت نه فایده اخیستل او حق قبلول دا د دوی مقصد نه و نو نصیحت او هدایت سره د دوی دقه طریقه مسلسل را روانه وه نو الله پاک د دوی نه د حق د قبلولو هغه قوت او استعداد واغشته زړونه محروم پاتې شو د حق د قبلولو نه او د حق پیغام د هدایت پیغام اورېدلو نه غوږونه درانه پاتې شو سترګې نظر عبرت نه خالی پاتې شو نو دا یو قسم مرګ په دوی راغلی دی وان یرو کل آیت که دوی وویني هر قسمه نشانې لا یؤمنو بها نو دوی په ایمان نه راوړي حتی اذا جاؤکا تر دې چې دوی تا ته راشي یجادلونکا تا سره جګړه او بحثونه کوي یقول الذین کفروا نو وایي هغه خلک چې کفر یې کړی دی ان هذا الا اساطیر الاولین نه دی دا قرآن مګر دا د پخوانو خلکو زړې قصې دي دې په منې کول کوي وینأون عنه او لرې لرې تختی د قرآن نه تختی ایمان نه راوړي او بل هم منې کوي عام مفسرین د دې آیات معنا او تفسیر داسې کوي چې عام کفار مکه په باره کې دا نازل شوي دي چې دا خلک د قرآن اورېدو نه او د قرآن د اتباع نه خلک منې کوي وهم ینهون عنه د قرآن د اورېدو نه او په دې باندې د عمل کولو نه خلک منې کوي وینأون عنه په خپل هم ترې لرې لرې تښتي دا عنه دې کې ضمیر راجع دی قرآن ته کفار مکه د قرآن اورېدو نه او د عمل کولو نه خلک منې کوي او په خپله هم لرې تښتي او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دا آیات د پیغمبر علیه السلام د تره ابو طالب او د نورو ترونو په باره کې نازل شوی دی چې هغوی د پیغمبر علیه السلام ته تکلیف رسولو نه خلک منې کول چې تکلیف ورته نه رسوي وهم ينهون عنه نو دا عنه کې بیا ضمیر پیغمبر علیه السلام ته راجع دی ينهون عنه پیغمبر علیه السلام ته تکلیف رسولو نه کافران منې کوي او د پیغمبر علیه السلام حمایت کوي خو په خپله په قرآن ایمان نه راوړي عمل پرې نه کوي نو په ینهون عنه کې ضمیر د قرآن په دی پیغمبر علیه السلام ته راجع شو نور چې منې کوي چې تکلیف ورته مه رسوی او په خپله کې ایمان نه راوړي دا ابو طالب او داسې نور ترونه د پیغمبر علیه السلام یادوي وهم ينهون عنه او منك والكي په قرآن ایمان راوړل او عمل کولو نه قرآن اورېدو نه ایمان راوړلو نه عمل کولو نه منې کول کوي وینأون عنه او لرې لرې تفسیر د قرآن نه یا دا دویم تفسیر د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وهم ینهون عنه دوی منې کول کوي د تکلیف رسولو د پیغمبر علیه السلام نه کافران منې کوي چې پیغمبر علیه السلام ته تکلیف ونه رسوي ولو ترا او کچرې ته ووینې ولو ترا کاش کچرې ته ووینې اذ وقفوا على النار په کوم وخت کې چې دوی ودرول شي د دوزخ په غاړه فقالوا يا ليتنا وای کاش نردو چې موږ دنیا ته واپس لاړې ولا نكذب بآيات ربنا او من تکذیب اونکړلې په آیاتونو در خپل ولا نکذب بآیات ربنا دغه ځای کې ډېر کاش کاش خو په کاش بیا شو وخت یې تېر دی ولو ترى اذ وقفوا على النار که چېرې ووینې ته هغه وخت هغه هیبتناک منظر چې دا منکرین د دوزخ په خوا کې ولاړ ووینې او قریب یې چې دوزخ ته پروزي نو دغه ځای کې په زرګونو تمناګانې به کوي نو څه به وایي یا لیتنا نردو کاش چې من دنیا ته واپس تللی وی ولا نکذب بآیات ربنا او من نسبت ته دروغ نه وی کړی آیاتونه در خپل ته ونکون من المؤمنین او شوی من د مؤمنانو نه سونه به خبره وا چې په دنیا کې واپس شوی وي او بیا هم آیاتونو نه انکار نه وی کړی او بیا ایماندار شوی وي دا تمنا به کوي او دا وعدې به کوي خو د دروغو د طاعت په اراده نه بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بلکې ښکاره به شي دوی ته بل بدا لهم بلکې ښکاره شو دوی ته ما كانوا يخفون من قبل هغه خبرې چې دوی به مخکې پټولې ولو ردو لعادو لما نهو عنه الله وی ما ته معلوم دي که چېرې دوی دنیا ته واپس لاړ شي نو دوی مخکې چل به بیا کوي کوم چې مخکې کوه چې د کوم څیز نه منع کړی شوي دي د ګناه د کارونو نه هغه د ګناه کارونه به بیا هم کوي وي که دنیا ته یې ولېږم مخکې چل کوي ولو ردو لعادو کچر دی واپس کړی شي نو خامخا به واپس را تګو کی هغه کار ته لما نهو چې د کم نه دی من کړی شوی دی تفسیر مظهری بحوال تغرانی یو روایت د پیغمبر علیه السلام نقل کړی دی وی د حساب کتاب په وخت کې حضرت آدم علیه السلام به میزان عدل سره ولاړ د بچو د اعمالو معاینه په خپل باندې وکړي میزان عدل سره به یو جبرائیل علیه السلام دی او یو به سره اسرائیل علیه السلام او بل باب آدم علیه السلام نو الله ورته فرمایي چې د دې خپلو بچیو د اعمالو په خپله معاینه وکړه او د کم بنده اعمال صالحه چې د ګناهونو نه یو ذره به هم زیات شي جنت ته بوتلی شي او بیا الله فرمایي جهنم د عذاب نه د جهنم په دې عذاب کې صرف هغه خلک به داخلوم چې د چا په باره کې زه پوهېږم که چېرې دنیا ته یې ولېږم نو دی به مقطع حرکتونه بیا کوي نو دقه کس دوزخ ته دی هر څوک دوزخ ته نه لېږم وي هغه لېږم که دنیا ته مې ولېږه نو دی به مقطع چل بیا کوي ولو ترى اذ وقفوا على النار كشرت أويني اذ وقفوا على النار فشم وقف وخت ولشدا كافر على النار د دوزخ فقالوا يا ليتنا ويب يا ليتنا كاش نرد چې واقش ولا نكذب او من نسبت د دروغو نکو به آیات ربنا آیاتونه د خپل رب ته ونکون من المؤمنین او شو منګ د مؤمنانو نه بل بدا لهم بلکې ښکاره شو دوی ته ما کانو یخفون من قبلو هغه څه چې دوی به پټول مخکې ولو ردو لعادو لما نهو عنه کچره دوی واپس کړی شي دنیا ته لعادو نو واپسی به کوي دوی لما هغه ناروا کارونو ته نهو عنه چې دوی ته مخکې منع کړی شوي وو وانهم لکاذبون او دوی دروغجن وي خدای ته دنیا ته مو لېږو ته بیا ګوره چې زه څونه مړانه کوم دوی دروغجن یې پېژنم الله ورته وایي ولې دا ورځ حقه نه ده وینې اوس چې تا به قیامت نشته جنت دوزخ نشته دب کې شب کې او باغ باغې شي وینې اوس حق دی یو بلکل وینه ما قالوا بلا وربنا وی اولنا زمن دې پرد قسمی چې دا ارسخو حق دی وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين